چی هغه سنت وارد شوی په بعضی د چا سره دی نوع سره فکذلک یعتبر فی شرائع علوم مخزونة فی القوم و اعتقادات کامنة فی دارنگی معتبر په شرائعو کی هغه علوم مخزونة فی القوم هغه اعتقادات چی په دو کی مقصد دا دی چی کوم راسخ شوی وی هغه عادات چی په دو کی داسی جاری وی لکه کله بیماری چی په شی کی چی کیږی سرایت کئی داسی پکی ته جاری وی دا یو قسم بیماری ده چی هغه مقصد دا دی چی هغه ویران سپی چی وی هغه لیونی خدای مو دی ونه ساتی هغه یې وخوری نو مقصد دا دی چی هغه نه جنون غوندی چه سی جوړ سی نو لکه هغه سرایت کئی کنه نو دارنګ مقصد دا دی چی هغه اعتقادات چی په دو کی محفوظ پراته وی هغه علوم چی دو کی قوم کی مخزون پراته وی او هغه عادات چی په دو کی چی وی جاری وی هغه مطابق مقصد دا دی چی هغه شرایع و نزول هغه په دو باندی چه کیږی حار کیږی لکه مقصد شرایع دی بلکل دا د دغو معلوماتو داسې چې کېږي تابع وي ولذلک نزل تحریم لحوم الابل و البانها بیا در تاغه مثال چک یو قسم مات ک پټا چک دی وجنه خو نازل س تحریم دی لحوم دی ابل و البانها او البان دی دی علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې دون بنی اسماعیل زکه چې یو پزړه کې هغه شای پروت یو علوم مخزونه کې پروت او دی بنی اسرائیل په علوم مخزونه کې دا شای پروت نه دون بني اسماعيل ولذلك, ولذلك كان الطيب والخبيث في المطاعم مفوضا الى عادات العرب او گورا دی اغا موقع دی اغا خلق اغا دی اخ قوم اغا خاص علوم پکی دخل وی نو دیو جنا دی تاسو مونگ مذہب مطابق طیب او خبیث پا کم گانا شی عادت تی عربو چی عادت تی عربو با کم شای خوارا عام اغا مقصد دا دی چی شریعت حلال کر چی دا شاینا خورو چی هغو به نه خوړل دا چرمښان دا ګیدړان دا شیونه به هغو هسی په معاشره کی نه خوړل نو هغه خوراک ټیک نه ده ځکه د دې دار و مدار هغه په هغې باندې چې سوي چونکې د دې شریعت خو اولني مخاطبین چې وو هغه قومونه دي هغ قوم ډېرو عاداتو پکې د چه ده لحاظ ساتلی شوی ده او دی وجنه خو ګوره طیب او خبیث دی دی مقصد دا چې په مطاعمو کې دا مفوض دی چاته عادت تی عربو ته ولذالک او دی وجنا حرمت بنات الاخت علینا دون الیهود گورا بنات الاخت په عرب معاشره کې دا پرتوا چې مقصد دا چې چا به مقصد دا چې خورځه وا خورځه نو هغه به احترام کاو او هغه ته به په دې نظر باندې نه قتل او دا کیسې به نه وي پکې نو ځکه شریعت بیا چکړه حرام کړه او په یهودو کې دا کیسه نه وه نو ځکه هغه پاره بیا چوا ټیکوا فانهم کانو یعدونها من قوم ابیها یهودو به دا د هغه پلار له نسل نه ګڼله پلار طرف نه نو پلار طرف خو پرده ای نو مقصد دا چې هغه به ورسره نکاحونه کول او هغه په زړه کې دې کې کراهت نه محسوس کاوه او عربو به دا د هغه مور طرف نه قرب گانا نو ځکه مقصد دا چې هغه معاشره کې دا خبره بده ځکه د دې شریعت داسې راغی چې دې سره نکاح مکو او هغه کې هلته او چې هلته چې کو کور تاسو په دې خبرې پوه شو لا مخالطة بینهم و بینها هغوی به د قوم د ابی نه ګڼله او هیڅ یهودو به خپلو خورجو سره هیڅ مخالطت نه وو داسې لکه بلکل اجنبیه په کالو کالو به یې نه سره لیدل نو هغه هغه به مقصد دا چې کوم خپل غیرت حجاب یې آبه نه و نو دوی به بیا مقصد دا چې دا نه محسوس کوله او تاسو موږ اوس رښتیا ووایه سړی چور غټ یو حجاب محسوس کوي دی هغه چه کوم دی دی غوا هغه بچکی چه وی دی هغه غوښی ته په هغه خپلی مور پیو کی څه که پخه غوا بچکی دی حلال که غوښی دی مقصد دا ده چه ټوکړی کړی او هغه مور نه دی پی ولوشلی او په هغی کی څه که هغه غوښی پخه نو دا دو به دو ته حرام وی ځکه چه دا دو په ذهن کی دا شی پروت وو چه مور پیو کی به مقصد دا ده چه دا څنګه او د هغه نه مقصد دا دی چی دی پیدا شوی ده او داسی ده نو دا به دو په ذهن کی ددی ډیر لوی چه وو مقصد دا دی چی عظمت غوندی وو نو دو پر حرام شو او د عربو په معاشره کی پدی کی هیڅ قباحت نه وو نو پدی کی هیڅ باک نشته ولذلك كان طبخ العجل في لبن امه حراما عليهم دا په دو باندې حرام دونه نه په مونږ باندې ولی فإن علم كون ذلك تغييرا لخلق الله ومصادمة لتدبير الله حيث صرف ما خلقه الله لنشء العجل ونموه الى فك بنيته وحل ترکيبه كان راسخا في اليهود متجاريا فيهم دوج کی خو دقتونه او دا باریکی ګانې به یې حاصلولې په شي کې او داسې کود نه کرید نه به یې کول نو دوی به ویل چې دا پی خو دا خو د دې بچي نشونما دپاره باعث دي نو سبا ته ته فقط بنیاد دې دپاره چې رنګه باعث کړی چې ته پکې غوښې واچوې خو غوښې خو به یې سره وباسي او پخې به یې کړي حالانکه دا خو دې دپاره وضع وي چې دې بچور سره کېږي نشو نما به د دې بچیو سره کېږي لهذا دو په ذهن کې دا خبره پرته وه چې دا دې ټیک خبره نی ځکه شریعت ورته چه کړه دو شریعت کې دا شی نه ناروا شو او عربو دې ته سوچونه نه وه امنی محض مقصد دا ده چه معاشره و ایغو دوی ته سوچونه نه و چه دا خو ایغه نشونما دی پاره چه دا سبب دا لہذا دا به فقط بنیاد دی دی دی پاره به وس با علت نه جوړه دی شینو ته نه و سوچ نو ځکه مقصد دا چه دو پاره پدی کی اس پروا نشته دا خبری باندی مو سر خلاصیږی کنه چور ګوره شاه صاحب چی یوه خبره کوي دونه زیاته یې وکړي کنه په دونه امثله ورته پیش کړي چې سړي په مزاج کې هغه خبره چکي داخله کړي بیا څوک نه په پوهیږي خدای دې ورته یادوي ښه جی ونموه الى فق و وکان العرب دارنګ رئیسا وکان العرب چې و ابعد خلق الله عن هذا العلم خو ابعد دی ټول مخلوق ته الله تعالی او دی علم نه ان خدا سے معاشره بس سوا دی جنگ جګړې په کې تخپل هغه دې کیسو ته بالکل اډو فکر نه نو لو حتی لو القی علیهم لما فهم که دوی ته دا خبره غورځولې وای کنه چې دا خو دغسی ده دوی به دا فهم کړی نه وه ولما ادرکو المنات المناسبه للحکم ادو با اغا منات مناسبه اغا علت مناسبه للحکم ادراک نو کړی چې دا دی وجنه دا چسی نارواسی نو دی وجنه التا اغا اعتبار التا اغا اعتبار اوس علوم چې د خلق په زړونو کې وی کنه علوم دا بیا دو قسم دي یو علوم مستحضره دی یو علوم غیر مستحضره دی زنی شینا داسی دی خلق پا اغا پا فطرت کے مقصد دا دے چی چور چور کے داخل شوی جز جز کے چوی داخل شوی حتی تقطع قلوبهم الا بورنا اوزی او مستحضر هم وی او زنی داسی چی اغا علوم مکمون وی په هغه فطرتونو کی وی خو مستحضر نه وی که لږ غوندی داسی سوچ غوندی په وشی بیا چه سی یعنی داسی اچولای سی چه هغه ځنی علوم هغه بدیهی وی او ځنی لږ غوندی ته چه وی نظری وی معمولی غوندی سوچ او څه پکی ته ترتیب مرتیب وکی بیا هغه چه سی حاصل شی نو دا معتبر فی نزول الشرایع صرف د علوم بدیهیه ندی بلکه د علوم عادی د علوم چی د دو په فطرتونو کی پراته دی او لږ پکی ته خفا غوندی ده دغه علوم هم مقصد دا دی چی نزول دی شرایعو کی دی دغو علومو هم چه دا اعتبار دا بهر حال اغا علوم مستحضرہ او علوم غیر مستحضرہ دواړه معتبر دی په نزول دی چا کی شرایعو کی او دواړو په نزول دی شرایعو کی چه دا اعتبار دا لکه مثال درته پیش کړم اوس به مو مخ ته پریوزی چی کوم علوم مستحضرہ لکه شل بیانونه مو وکړه او کوم غیر مستحضر دی ایغه درته پیش کړم والمعتبر فی نزول الشرائع او معتبر په نزول دی شرائعو کی لیس العلوم والحالات ندی اغا علوم صرف اغا حالات اغا عقائد المتمثلة فی صدورهم فقط چی آ دی دو په صدورو کی صرف متمثل وی او مستحضر وی صرف دا ندی معتبر بل اعظمها اعتبارا بلکہ اعظم دی دی اغا علوم و حالات په اعتبار دی اعتبار سرا او اولا دی دی په اعتبار دی اعتداد او اعتبار سرا ما هغه دی نشأو علیه چی دو په هغه باندې پیدا شوی دی واندفعت عقولهم الیه او دو عقول هغه طرف ته چی دی اندفاع کړی شوی دا من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون ذلك بیا فی الحال دو خواته مستحضر وی او که مستحضر نی لکه مثال کما ترى ذلك في علاقات تمثل شيء بصورة غيره لکه تو وینه دا شینا په علاقو د تمثل دی یوشی کی په صورت غیر سره نو گورا یو يو شی وي په صورت غير سره چي د سعلاقې د وجې نه په صورت غير سره متمثل شي لکه ته وايي طويل النجاد کثير الرماد نو دا مقصد دا دی چی ټیک ته هر سړی نه خو دی ځنه مقصد دا دی چی دو په هغه کې خدا شینه خو پروت وکنه ټیک ته مستحضر بنو هر کس نه کس پدې چفلانه ډیر ایرو والدا نو دا مستحضر خو فی الحال نه چې د سیخ په پوي سي خو چې لږ سوچ پسې وکړې نو بیا هر سړی په دې پوهېږي چې ډېرې ایرې دي خو ډېر مېلمانه به ورته رادرومي، ډېر لرګي به سوځوي، ډېرې کټوۍ به پخوي، روټۍ ګانې به پخوي، ځکه به یې کور مخته ایرې ډېرې ولې چېرته ډېران خو نه ده د کور مخته. په پوه شوې؟ نو دا علوم هغه مستحضر خو نه دي دغسې خو مقصد دا دی چې په نفوسو کې چې وي پراته وي، په نفوسو کې پراته وي نو دا هم سبب د نزول د شرایعو کې مقصد دا دی چې دخل ده. تاسو په دې پوه شوئ؟ شه جي لکه مثال. کما تری ذلک فی علاقات تمثل شیء بصورت غیرہ کتمثل منع الناس عن السحور فی صورت الختم علی الافواہ لکه ابن سیرین صاحب نه چه هغه مؤذن ورته راغی ورته ویل چه ما خوب لیدی چه خلقو په خولو او په فروجو باندی چه کوم مهرونه لګوم هغه غربا یې په ایښې وه نو ایغ ورته چه ورکړ مقصد دا دی چه داسی تعبیر ورکړ فان الختم شبح المنع عند القوم نو ټول قوم پدی باندی دا زړه کی شته کنه اوس هر سړی خو پدی نه پوهیده خو دې باندې خو هر سړی پوه وي کنه چې یاره د ختم چې کوم دي دا د منع چې وي پیکر محسوس وي چې دا شي باندې مهر ولګېده یعنی بس بند چوک پې اوس کولاوی نه هر سړی په دې پوهېده کنه استحذروه عملا ټیک ته دوه خاطر دا مستحذر نه وا خو مقصد دا چې سوچ پو کې به خو پدې پیدا نو ځکه د تعبیر ورله داسې ورکه چې دا خو ته به وخت اذان کړي نو د خلکو په خلوا په غبانې مهرونه ولګای چې منع پراولي چی تاسو به اوس خوراک نه کو دا بله کیسه به نه کو حالانکه تا له وخت نه مخکی چی اذان کړی نو دا یعنی مقصد دا دی چی دا رنګ علوم چی دی کنه دا اسی مثالونه درکړی یعنی دا رنګ علوم چی هغه که مستحضر نه کنه هغه هم په نزول د شرایعو کی چی دا چی یو قوم کی دا رنګ هغه زړونو کی دا علوم پروت دی اگر که مستحضر نه دا نزول د شرایعو کی چی دا معتبر ده بهر حال حاصل خلاصه دا چې علوم مستحضره غیر مستحضره دواړه دا معتبر دي پچا کې په شرایعو کی په شریعت کی فان الختم شبه المنع عند القوم استحضروه ام لا شه جی اوس مثالونه دی علم مکنون فی الانسان چا کوم علم دی په طبیعت کې چوی پروت وی اغلا نه چې مستحضر نه لکه مثال وحق الله علی عباده فی الاصل ان يعظموه غایت التعظیم حق دی الله تعالی په عبادو باندې په اصل کې دا ده چې دو دی الله تعالی تعظیم وکړي غایت تعظیم دا دی انسانانو په فطرت کې دا خبره پرته ده چې دو دی الله تعالی تعظیم وکړي غایت تعظیم ځکه دی الله تعالی عبادت چې ضروری کړی سو ادا دی دغ دی دغ علم دی وجنه مقصد دی نزول دی شریعت راغلی ده چې اگر که دو خط مستحضره نه ده خو چې سوچ وکړي نو هر سړی په دې پوهیږي چې دی منعم حقیقی غایت چې پکار ده تعظیم پکار ده یا لکه مثال په طور باندې ځکه دې شریعت کې قتل و قتال غارتګری غلا او مقصد د بل بې حرمتی دا شیونه ناروا سول ځکه اگر که دو په معاشرو کې کول عربو کول په خپل معاشره کې قتل و قتال کاو غارتګری کولا او مقصد دا چې امن و امان به یو بل خراباو او چې چا په چا وس رسیدو یو غرب غروب به جوړ کړو لیکن د دو په علوم ټیک ته دا خبره دو خاطر مستحضره نه لیکن د دوئ په فطرت کې دا خبره پرته وه چې پکار دا ده چې انسان به هله اشرف وي چې هغه به داسې شیانو نه ځان ساتي چې په هغې کې مقصد دا ده چې د بل چا چه وي نقصان وي هغه به داسې نو ځکه شریعت کې ددې احکامات چه سله هغه راغله اګر که دا علم دوئ خوا ته مستحضر نه وو خو چه وو مکمون وو د دوئ په سینو کې او په زړونو کې ولې یو سړی که اوس ډاکیا دا شیونه کوي زړه یې اوس پړه زړه کې دا وایي چې دا زه چه کوم بد کوم خو مقصد دا ده چې حرص لالچ او دنیا خواهشاتو یا څه عوارضو چی دی طرف ته مجبور کړی ولا یقدم علی مخالفت امره او دا د خلقو په هغه کی دا خبره پرته وه چی دو دی اقدام نه کئی علی مخالفت امره په مخالفت تی امر دی الله تعالی بوجه من الوجوه دا هغه سره لاړو والواجب فی او دارنگی دوم نمبر اغا علم مکنون والواجب فیما بین الناس اپ خلق کی دا خبر واجب و فیما بین الناس ان یقیمو مصلحت التکال تالیف چی دو دی اقامت تی مصلحت تی تالیف کئی اتعاون چی دا سی معاشرہ دی چی یو بل سر دی امداد کئی اتعاون کئی دا دی ہر انسان پا فطرت کی دا شئ پرتہ دا چی معاشرہ تہذیب و تمدن دی دا سی چی یو بل سر دی مینہ محبت ساتی او یو بل سر دی چی وی تعاون وی ولا یوزی احد احدا او یو دی بل تا تکلیف نہ ور کئی ہر انسان پا فطرت کی دا خبرہ چی دا پرتہ دا او امن و امان خوخی صرف مسلمان نہ کفار دی سورہ پا امن و امان باندی چہ ور کئی هغه ورکوي خپل ملکونو کی الا اذا امر به الرای الکلی ها که یو رای کلی دی یو خبر تقاضا کوي یعنی مفاد عامه اپ دی کی پراتی چی یو سړی ته تکلیف ورسیږي بیا به ایک سړی ته تکلیف رسای لکه یو سړی دا غلای وکړه لاس پرې کا نو ته وای چی او هو انسان په فطرت کی خدا پرته چی چاته دی تکلیف نه رسی تا خود ته تکلیف ورساو مونږ دا تکلیف خیر ده دا لږ غوندې شر ده ده په حق کې او په دې کې د معاشرې لوی عظیم خیر چې ده پروت ده او که لږ غوندې شر دې پاره عظیم خیر سړی نه پرېږدی په پوه شوې مقصد دا دی چې لږ غوندې شر وي نو هغه پاره به عظیم خیر آ نه پرېږدی سپږې پاره څوک برستن نه سوځوي سپکی پارا سوک برستان نسوزی نو مقصد دا چې د پارا د تدې کې توان ده نو دې سره به ټوله معاشره سړی نه خرابوي یا دارنګه نور حدود دی نور حدود دی نو دا هغه دی مفاد عامه لحاظ ساتلی سوی او مفاد عامه ټول عمر په مفاد جزئیه باندې چوی دا اولاوی او برتر وی هغه خلق په دنیا کی کامیاب دی چی هر وخت دی مفاد عامه سوچ کئی او مفاد عامه پاره دا خپل مفادات جزئیه چی قربان کړی په دنیا سطح باندې وګوره هغه لیډر هغه کامیابی کنه چې مفاد عامه خوخی او خپل ځان له پیسې نه جمع کوي او خلکو ته چکه کارونه پکې نو خلک ورله بیا وټونه ورکې کنه کوي نو دا انسان فطرت کې چدا پرته خبره ده ولذلک او دی وجه نه دا امثله دی هغه اعتبار دی علوم مکنونو دی په احکام شرعیو کی دی وجه نه ولذلک دی وجه نه کان الذی وکال امراتین چی یو سړی دا واقع س په وی خزه باندې یعلم انها اجنبیه د دا خیال د خپل ځین کې د خپل خزه خو د 100% دا یقین ده چې پردې خزه مې مینده کړه هغه مې وسره جوړ کړه وقد ارخی بینه و بین الله اجابه نو د پزین کې دی الله تعالی دی ده په منځ کی مقصد دا دی چی خپل ذهن کی خدای خو حرام کئی کنه خپل ذهن کی نو یو حجاب رئیسی وکتب ذلک فی من اجترائه علی الله ادا دی ده په حق کی دا ولیکل شی چی ده دی الله تعالی په حق کی په حقوق کی یو قسم چوک جرأت وک و ان كانت امراته في الحقيقه اگر که په حقیقت کې د دې چدا خزه ولې نه ده لانه اقدم على مخالفه امر الله وحكمه ځکه چې د یو قسم دی الله تعالی امر او د ده حکم په مخالفت باندې چه کړی ده اقدام کړی ده نو دا مقصد دا دی چه ټیک ته دده خپله ښځه وي نو بیا هغه حجاب هغه د ګناه چه کوم آثار وي هغه فورا دده په زړه باندې راشي هغه کټ کټاهټ چه کوم دی هغه شیونه چه سی راشي ولی ځکه چه دده علم مکنون هغه مقصد دا دی چه ددې خبرې دا هغه علوم مکنونه یې دا خبره ده چه یاره دا زه چه کوم حرام کوم نو د هغې مطابق هلته چه راشي فیصله راشي د هغې مطابق نو د هغه علوم مکنونه مطابق چه رادرومي فیصله لکه د بل بیا نور بیا تر تمه ان شاءالله بس چی کوم جی تمه نیت و خو د خبر الرحمن الرحیم بهر حال دا خبره شروع چی دا اسباب دی نزول دی شرائع خاصہ بعصرین دون عصرین او قوم دون قوم څه دي چی د یوه قوم یو نامونه شریعت وی فروعی احکامات او د بل قوم هغه بل نامونه فروعی او چی کوم مسایل وی او شرایع وی نو دا اختلاف پاره ددی شرائع خاصه بقوم دون قوم نزول دی پاره اسباب څه دی نو دا خبره تفصیل سره روانه وه په دی کی اخیر شاه صاحب دا وویلا چی ددی اسباب ګڼ شای دی خو غټ د دې اسباب چې دي کنه هغه رجع دوه شیونو ته کیږي چې هغه یو څه شی ده یو علوم هغه فطریه دي یو هغه علوم فطریه دي خلقو دي چې د هر قوم او د هر ملت او د هر قوم خلقو خاص څه عادات وي څه علوم وي چي هغه د دو په هغه مزاج کي هغه چي وي داخل شي نه يي نو د شريعت په نزول کي دي هم غټ چي وي دخل وي د دو اخلاقو د هغه معاشرې عاداتو او مقصد دا ده چي رسم و رواج وغيره دي د شريعت په نزول کي يو غټ چي وي دخل وي او د خلقو په زړونو کی چا کوم علوم پراته دی پټ هغه که مستحضر وی او که مستحضر نه وی نو دی په دی شرایع او نزول کی چه وی دخل وی دا خبره بیانول شروع بیا په دی ضمن کی دا خبره راغلی وه چی د انسان چی کوم هغه مزاج کی علوم پراته وی نو هغه بیا په دوه قسمه وی یو هغه علوم وی چی مستحضر وی او بل هغه علوم وی چی هغه مستحضر نه یی په شریعت کی د علوم مستحضره او د علوم غیر مستحضره دواړه دا چی دی دا معتبر دی بیا مو ددی مثالونه ذکر کول چه هغه علم مکنون فی الانسان ده پاره بیا په هغه کی دغ ځای تر ورسیدلو چه هغه مثالونه چه هغه اعتبار دی علم مکنون سلائی پا احکامات شرعیو کی نو لکه مثال په طور باندې یو سړی دا خپل خزای دا خو د دا یقین دا چه دا چه دا پردی دا اجنبیه دا او ده دا کار ورسره وکړ نو اوس دی به په زړه کې په دغه وخت باندې مقصد دا دی چې یو حجابونه هم محسوس کړي هغه ګناه په وخت باندې چې د سړي قلب کوم کیفیت وي هغه به هم وي او دا ټول شیونه چې هغه د ګناه چې کوم لوازمات هغه دي هغه به ټول د باندې چې وي پراته ولی ځکه چی د شرایع د هغه علم مکنون دادا چی یاره دا پردی ښځه ده د ده علم مکنون دادا چی دا چی دا پردی ښځه ده آ ټیک ته بله خبره ده چی اوس مثال په نفس الامر کی آ خو د ده چوا خپله وه کنی ده خو یقین دا و چی دا چیرته زه په غلط کار باندې سیخ یم او مقصد دا دی چه شه په هغه سره یې کاوه چه بس ما که خیر وو زنا ته وخت چه ده میندلای ده نو ده خو علم مکنون دا وو نو دی وجه نه د هغه مطابق په احکاماتو په ده باندې چه کیژی مقصد دا دی چه ورود کیژی دارنګه یو سړی ده نو پردۍ ښځې سره لګیا ده شپه ده ویني نه او مقصد دا دی چه ګڼه ده خو ده دا خیال کړی ده اې کمرې چې چېرې دا ما خپله چې دا ښځه ده ای دا کیسه یې ورسره چې دا شریک کړې ده دا یقین ده چې دا ما چې دا خپله ښځه ده حالانکه هغه په حقیقت کې چې وه پردۍ ښځه وه نو نه دی په ذهن کې هغه اضطراب ا د ګناه په وخت باندې هغه چې کوم قلبي قلق وي هغه او دارنګې دی هغه ګناه چې کوم احکامات وي هغه رجم وغیره په پوه شي حد وغیره دا شیونه نو مقصد دا دی چی دا په ده باندی نشته نه ځکه چی دالته شریعت دی ده هغه علم مکنون مطابق چی وی مقصد دا دی چی نزول وی او شریعت تی هغه ده دی علم مکنون چی وی هغه لحاظ کئی نو ده شرایعو کی دی انسانانو هغه علوم مکنونة چی ادو کی کوم فطری شئینا پراته وی کنه په شریعتونو کی دی چی ده ډیر لحاظ ده او دی باندی دی شرایعو چی ده ډیر دارومدار ده بهرحال بیا علوم په دوه قسمه دی یو دا دی چی دی عام خلقو کی هغه علوم موجود وی لکه مثال په طور باندې مړ وسی نو ټولو خلقو عادت په دې باندې جاری ده چی بیا په دې باندې حزن وی او په دې باندې مقصد دا ده چی وی غمجنی وی دی هغه مړی چی کوم لاش وی دی هغه احترام وی او دی هغه سره مقصد نرمی معامله خوښه یی دارنګه فخر په حسب او نسب باندی دا د ټولو اقوامو یو مشترکه خبره ده دارنګه ټول ملل په دی باندی چه شپی چه عیسی تیر سی اگر که خلق په بازارو کی ګرځی ارس ارس کئی کنا خو دی ملتونو په طب طبیعت کی دا خبره پرته ده دی ملتونو په طبیعت کی دا خبره پرته ده چه دی شپی سی حصہ تیر شی بیا سړی سکیږي اودشی او بیا ټیک ده چا به ډیوټی ګانی هر شی به یی خو دا یو فطری چه ده شاید په زور باندی به خوب ځان نه چه کئی دفع کئی او بیا عام اقوامو عادت په دی جاری ده ټیک ده که چوک لمنځونه نه کئی خو سحر وختی نه پاڅی خو دا وخت او دی نه بعد بیا ټول ملتونه په دی باندی چه ده پاڅی او بیا کاروبار او مقصد دا ده چه یو بزارونو رونق او دا شی چه سی برابر شی نو یو داسی علوم دی چه آ قومین دون قومین سره د هغه په فطرت او طبیعت کی نه دی بلکه د ټولو خلقو په طبیعت کی هغه شیونه چه دی پراته دی نو په شرایعو کی د داسی هغه چه وی لحاظ وی ځکه علماء لیکی که اوس ډیر ټول خلق سره جمع شی کنه خدای پاک شپه سکون دی پار رستولی ده آرام دی پار ځکه طالبان ډیر محنت نه پچکی سبق چه تو اوس ټول شپه په سبق باندې مثال تیره کی نو دا خو خلاف وضع غوندی چه دا کار ده شپه خو خدای چا دی پاره رستولی ده آرام دی پاره نو اورج چه کم دی آ دی رزق تالاش دی پاره اوس که ملل سره جمع سی او داو کی چه نا یاره دا ورج با خوب کو یو قوم ټول خلق په دی اتفاق کی یو ملک وال چه ورځ به ټول ورځ ودیو او شپې به چکو کاروبارونه کو نو بیا مقصد دا چې دو په هغه طبیعاتو کې چې کوم دا خبره پرته ده آ باسلی دو ځان نه نشي ګوره چو ورځې ویشه تیرې که پروا نه یوه شپه چې ویشه تیره کې هفته به دې په دماغو باندې چې بوج وي او مقصد دا چې هغه تکاوټ آ به دې خیزي نه او که دو وکی د ځناورو ته به مقصد آیا چی څوک دا په هغه کی ورچی ادی چرچڼو ته او دی مرغانو ته دی هر شی ته به مقصد آیا چی چوک دغه تربیت ورکی کنه چی راځو مونږ خو دا فیصله کړی ده پوه شی آ مقصد دا دی چی ورځی به ته و دی یا دو به چڼ چون ایشی شپی خو که ته و ده سی خو هر شی چی سی خاموش سی خود بخود یعنی یو فطری طریقی سره خدای پاک چه په راولی خاموشی په راولی نو یو دا علوم دی دا علوم دی دا دی اغا هر دا تا علوم العوام و یعنی پپش علوم عامه ورته وای علوم عامه عوام پدې معنی سن یعنی علوم عامه عام علوم دی چې هر قوم دون قوم پدې باندې چدا یعنی فطرت کې دا شی پروت تا نو په شریعت کې دی دی هم چوي دخل وی ځکه شرایو کې په مړی باندې غمجنشتا البته خپل حدود چې دی مقرر دی شادی وغیره په داسی موقعو باندی په هر ملت کی ګوره خوشحالی شریعت کی په دی باندی خوشحالی سته خو یو خپل حدود ملګری به روبولی ولیمه به ورته وکی دعوت به یی او دا مقصد دا دی چی مجلس به یی هغه به یی جوړه به یی کیسه سره نو دا شیونو کی دغو علومو هم په شرایعو کی چی وی دخل وی دارنګه یو چا کوم نبی کوم قوم ته رستولای کیږي او کوم نبی کوم ملت خلقو ته مبعوث کیږي یو دی ایغ ملت خلقو چه خپل خاص علوم وی چه آ دی ایغ معاشره او دی ایغ ملت خلقو کی پراتوی او نورو کی آغا عام نی نو دی ایغا هم چوی دی دی هم په نزول دی شرایعو کی دخل وی لکه مثال په طور دی عرب معاشره ته حضور صلی الله علیه وسلم اول مخاطبین آ چوکتی دی عرب معاشره نو دی عرب معاشره چ کوم رسم و رواج و دی عرب معاشره چ کوم عادات و د عربو معاشرې چې کوم مقصد دا ده چې احوال و د اغ د حضور صلی الله علیه وسلم په شریعت کې هغه هغه خاص احوال د عربو هغه خاص عادات د عربو هغه خاص هغه اطوار د عربو هغه هم پکې تا چو ملحوظ و هغه پکې تا چو ملحوظ و ځکه که مثال بل کوم والی یو شی طبعا کریه ګاڼه خو چه عربو هغه طبعا طیب ګاڼه نو هغه شریعت کی دی هغو شیانو خوراک پاک ا چه د عربو معاشری کوم شی نه استقذار کاوه عام معاشری نو هغه نه مقصد دا دی چه منع نور قومو سره د دی خبری نو ګوره دا علوم په نزول د شرایعو کی د خلقو یعنی د عام و خاص دواړه قسم علوم چه دی معتبر دی که هغه علوم عامه دی او که علوم خاصه دی دا په نزول دی شرایعو کی چه دی معتبر دی بهر حال خو دی اولنی قسم ټول حاصل خلاصه دی ته روتله چه یو شریعت یو قوم باندر نازلیږی نو په هغه شرعی قوانینو کی او شرعی چه کوم دستور العمل وی په هغه کی دی هغه قوم هغه فطری علومو هغه فطری حالات او هغه طبعی چی کوم دو رسم و رواج غی دی په کی ته ډیر زیات چی وی دخل وی او چیرته الله تعالی یو قوم ته داسی احکامات چی هغه بلکل مقصد دا ده چی انجان وی بلکل نا اشنا وی او بلکل دو طبیعت سره هیڅ مناسبت قدر نی داسی احکامات یو قوم ته چیرته مقصد نه ورکوی الا حکمن دونه حکمین که چیرته څه مصلحت تی پاره وی کنی عام دشریعت احکامات تی احکوم متعلق هغه عادت سره یی ځکه هغه قوم ګویه که په زبان حال سره دی دی خبری تقاضا کړی یی چی په مونږ باندی دی دا دا احکامات رایسی لکه ګویه که دو په زبان حال سره چی وی تقاضا کړی او بیا چی دو نه منی په زبان حال سره یی تقاضا کړی او بیا دو نه منی نو دو پاره په الله تعالی باندی حجت بیا نشته بل الله الحجة البالغة الله تعالی پاره به په دو باندی چی حجت بالغه وی هسی تاسو په دی خبری پوه شو او یو سبب دی نزول دی شرایع اختلاف نو هر قوم عادات مختلف دی هر قوم اطوار دا مختلف نو دی وجوهاتو په بنا باندی د شرایع او مناهج دا د هر نبی چه دا مختلف شرایع او مناهج دا مختلف او بل وجه دی هغه اختلاف تی شرایع او مناهج دا ده چه مثال یو شی دی موسی علیہ السلام قوم دی پاره حرام مونږ پاره حلال یو شی مونږ دی پاره حلال دو پاره حرام دو پاره حلال مونږ پاره حرام دارنګ بل ملت سره بل ته بل سبب په دې اختلاف د مناهج او شرایعو کې دا ده چې هغه اسباب طارئه او عارضه دي اسباب طارئه او عارضه آ داوی چی دی ایغ وقت نبی دی یوشی متعلق دعاو کی نو کلا دا, دا سبب دی نزول دی شریعت او د یو حکم جوړ سی د هغه قوم خپل مقصد دا دی چی یو طبعی میلان یو طرف ته یی نو دا سبب دی مقصد دا دی چی هغه جوړ سی هغه نبی دعا وکی یا ایخ قوم کی کله څوک تپوس وکی هغه نبی نه نو نبی ورته یو حکم چه کی بیان کی څه یا څه حادثه جوړه شی نو د هغی متعلق هلته چه ده شرعی یو حکم را نازل شی لکه مثال په طور ظهار مسئله جوړه شوه نو حضور صلی الله علیه وسلم تار وخت هغه ښځه راتله چه حضور ما ته دی حکم چه کا بیان کا حضور صلی الله علیه وسلم سره د دی اهتمام څه او غمجن سو چی اوس خدای پاک دی حکم په ما باندی چکی راولی چی زه ورته چکی بیان کړم نو الله تعالی ورته هغه دی ظهار حکم راوست نو دا سبب دی چا جوړ سو شریعت او نزول دی یو حکم چی سو سبب خو دا سبب سبب عارضه دا دا سبب سبب عارضه دا دارنگی بلا یو حادثه جوړ سی لکه مثال په طور باندې حدیث الافق د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها باندې چې کوم هغه بهتان منافقینو تړلی وو نو هغې متعلق حضور صلی الله علیه وسلم سخت غمجن سو او پریشان او حد درجې پریشانی ورته لاحقه او اضطراب نو هلته د دې اهتمام د دې خبرې تقاضا وکړه چې څو شرعي احکامات نازل سوی نو سورة النور مقصد دا دی چې هغه حصه چې کوم دی حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها براءت ادی بیا حد قذف وغیرہ او دا احکامات بیا چس لپچ راو دارنگی بل یو شای بل یو شای ذکا حضور صلی آیت مبارک تکنا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا خدا پاک تای چی گورا تو دا صحابہ کرام تو وای چی تاسو ډیر تپوسونا مکو ہر شی متعلق ذکا چی ډیر شینا داسی دی ان تبدلکم تسؤکم که تاسو ته آ ظاهر شي بیا به تاسو بد ګڼو یعنی هر وخت د یو شي متعلق تپوس کوی کوی انا بی تو تیر چاو ورجا داسی ده بس هغه بیا حکم جوړ سو او ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایی چی په مسلمانانو کی اعظم جرما هغه کس ته هغه ډیر چی دل د سوال دی وجه نه یو شی په مسلمانانو باندی چسی ناروا سی چی دی تپوس کئی کئی کئی چی دا ٹھیک دا داسی دا ادا ناروا دا دا ناروا دا ا حضور مثال ورته ویلی چی او دا ناروا دا بس خو ددی وجه نه دا ټولو خلقو باندی ناروا سه نو اوس یو سړی به ځان ونه بچ کولای سی وروسته قوم به داسی راشی چی هغه به ځان نسی ونه بچ کولای نو ده پدی ټولو کی چی دا حصه ده ځکه دی هر ملت خلقو هغی کی دونه اطاعت نه وو موجود چی چوره دی ملت محمدی